وګوره نه دی ویلې شوی دنګړې کې پاتې شوی هغه حدیث نمبر شپږم ته خیال کوئ سوره بختور چې نبی دې اسلام ته پوسټ راغلو ها وقلت نوما یا رسول الله اذا الله نو بیمار کورسوی د چا ته پوس کول دا ثابت دشتا لری شي فقلت نو ما یا رسول الله اذا الله پیغمبره انی قد بلغ بی من الوجع ما ترا بشک از تاکید سیدل ری ما تا د تکلیف نه هغه چې ته ویني پیغمبر ما ته ډیر تکلیف رسیدل ډیر درمند ما وانا ذو مال او زخاوند ډیر مال ما ز ډیر مال را سره ما سره او بچې مم نشتا او کو وصل سو کبیر ویلې دی یو لفظ پیغمبر ویلې یا کبیر او یا کثیر یعنی دوی سے پریدا ایوی سا خیرات کا اگر چاغه یوی سم ډیر ده زکا چې نبی علیہ السلام انک انتظر ورثتک اغنیا د خزه په خله کې ورکه یا ولا چمچ کې سخورا ګور کې نو پدیم تعالی اجر درکې مقصد دا دی چې د دې که یو سړی وي چې د خزه هما باندې حق دی آیو حق را باندې دا دی چې زبدی تا خرچه ور کوم نفقه ور کوم حق بدا پورا کوم ایو دا له چا خوراک نشي کولای او توله په خله کې خوراک ورکه نو دام تعالی پر اجر الله درکې قال ان حضرت سعد بن ابي وقاص نے تپوس کړي الله ته پیغمبر نا فقلت او ما یا رسول الله وخلف بعض اصحابي اے دا الله پیغمبر زبد خپل ملګرو نورستو شمه ان په مکه کې نه پاتې کیږي بلکې تا تبا الله ژوند درکې دا سه ژوند فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تبا عمل کې یو عمل چلټه به ته پا عمل صدا د الله رضا یعنی طالب الله دا سه عمل نصیب کی چې تبا عمل کې په عمل به تعالی الله اجر او ثواب درکې ډیرو مسلمانانو ته فتح ورسېدله او ډیر کافران هغه مردار کړیو او هغه مغلوب شو هغه څه وشو بیا ها پیښونګي حضرت کړي وا او هغه څه بیا شوی وا او بیا نبی علیہ السلام دعا غوښته وا حدیث هغه الفاظ دادي کار کړو ان ما تا چې د مرشه تر دې چې د مرشه به مکه په مکه کې په مکه کې بیا وفات شوی متفقن علی اتفاق کړي چې په دې حدیث د بخاری او د مسلم د بخاری او د مسلم په دې اتفاق دی دا مسله چې د مرګ نه مخکې د وصیت کولو حکم یو د دې حدیث دا مسله را لخکار شو چې کم سړی مرد ته نږدې وي او د خپل مال کې وصیت کوي نو د وصیت به صرف په درې مې سکی قبليږي ښا نور کې په درې مې کې وو قبليږي او دا وصیت به د مړي د کفن دفن او پاغه باندې سره قرضي وي داغه د ادا کولو نه پس درېمه کې به دا وصیت قبلي ها دا نه چې دې وصیتو کې چې زما ټول مال ورکې فلانی لا دا خانه ده مقصد دا درې لک روپۍ دي 2 لک روپۍ خو د د کفن شوي تجیش وی ها د کفن نه د قرض نه قرض به ادا کیږي کفن تدفین به کیږي او دا غي نه پس سلس پاتې شو نو هغه سلس کې به داغه هغه وصیت قبليږي که په هغه سلوس کې پیسې لالی خو فبها که پاتې شوي نو دې او هغه کس چې چا نه قرض کړي او پاتې سلوس وصیت یې کړي نو دا هغه معاملې مسله خدای د سلوس نه سیوا وصیت نشي کولای ګوره ها هغه به ټول مال قرباني کوي نو خلک به حضرت سعد بن خولا هجرت نو کړي هجرت یې کړي وو یو قوالدار چې دا په مکه کې ولی وفات شوو ان ان مات بمکه تا د به هجرت نو کړي نو په دې کې د علما او قالیو قول داده چې حضرت سعد بن خولا هجرت نو کړي د مکه نه دویم قول داده چې د هجرت کړي او خو د جنگ بدن نه پس بیا هغه مکه ته راغلی و چې جنگ بدر کله وشو نو جنگ بدر د کېدو نه پس بیا هغه مکه ته راغله مکه کې پاتې کېده یا بل قول دا دی چې د حجۃ الوداع په موقع باندې د مکه ته تلو او ال بیا وفات شوه دی بس یو قول دا چې د هجرت د مکه نه نه کړي یا دویم قول دا دی چې د هجرت کړو د جنگ بدر نورستو مکه ته راغلی او پای کې پاتې کیده یا مکه ته د تلو د حجۃ الوداع په موقع باندې او بیا ته وفات شوه دی دا اقوال علماء په دې کې او یو حدا دی راوی حدیث سعد بن ابي وقاص ته رضی الله تعالی عنہ سعد بن ابي وقاص دا یو ډېر لوی سره په صحابه کې تدخ خپل نوم سعد او کنه ابو اسحاق او د پلان نوم مالک او د د مور نوم حمنه او پرشتہ کې د نبی عليه السلام ماما کېده څنګه چې اوس دلغابه لیکلی دي د نلو سکالو په عمر کې د حضرت ابوبکر صدیق سرا په ایمان باندې مشرف شوو مدنی منوره ته هجرت هم کړو او د خپل رور عتبه ابن ابي وقاص په کور کې بیا د قیام کړو پاتې کېدو طبقات دي کړی د پړیرو غزاګانو کې شامل شوو خبهادرو او خنه کملو د پاغه صحابه کشمیر د چا د چې په دنیا کې د جنتونو زیره ملاو شوی عشرو مبشرو کې یو حضرت سعد بن ابي وقاص هم د رضی الله تعالی عنہ افضل الصحابه افضل الصحابه نو دي په غزوه احد کې د سعد بن ابي وقاص بهادر ډیره مشهور وا چې د احد جنگ کله کېده د پصحابو نبی عليه السلام تعارض کو ها صحابه با نبی عليه السلام تعارض کو بي ابي انت و امي زما مور پلار د پتا قربان شي اې د الله پیغمبره حضرت سعد بن ابي وقاص ته نبی عليه السلام ویلو ا د خپل خلینا ا خلو چې مبارک خلوا د نبی علی سلام د خلنا دا الفاظ ختلیو د حساب په باره کې د احد په موقع کې چې نبی علی سلام باندې د هر طرف نه دغه شبارانو چا چا په نه غشوریدل او په داس وخت کې سعد بن ابي وقاص انه د نبی عليه السلام حفاظت کاو او کافران به په غشبانی وشتل نو نبی عليه السلام په دغه موقعه ته ویل ارمي يا سعد اولائے سادا فدا کا ابي و امي او ساده ستانه زما پلارو مور قربان شي لوی کارو کنو فداکا بی ابی و امی قربان دی شي فداک ابي و امي ستانه زما مور او پلار ادا خصوصیتو یعنی پیغمبر خپل مور او پلار د چانه قرباني حضرت سعد بن ابي وقاص حسن شفت الباری په کتاب المناقب د سعد بن ابي وقاص کې لیکلي دي چې دا صحابي وو حضرت سعد جلانو په اخیری عمر کې حقیق مقام ته بیا تلو او د مدینه منورې نه لس میله لري او اغلتا او په 55 سمه هجری کې وفات شوی په دا وخت کې دا عمر د او یاو کال نه سزیاتو او په جنت البقیع کې بیا دفن شوی حضرت سعد بن ابي وقاص حدا ابن جوزی د وینا مطابق د دنا د اویشتو احادیثو نقل لاغلی دی پنځویش احادیث په بخاری او مسلم دواړو کې دي او دا دو حدیثونه دا په نورو کې دي نو سره لوی سره او سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ اولا کی ينظر الى قلوبكم لیکن ګوري الله تاسو زړونو ته تاسو له کې چې کم سیز فیصله راځي نو الله تاسو په نیتونو فیصله کوي الله تاسو په لبانه فیصله کوي رواه مسلم نقل کړي د مسلم شریف نو نیت صحیح کول پکار دي دا روایت نقل له د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا ابو هريره لغون دي معلوماتم زکول پکار دي څنګه چې دي علماو لیکلي دي مورخینو چې ابو هريره خپل نوم عمرو یا باجوي چې حضرت ابو هريره خپل نوم عبد الرحمنو کنیه ابو هريره وا او د پلان نومي عامرو خاندانی نومي عبد الشمسو ها کله چې نبی علی السلام خیبر ته تلو په وخت کې د یو لوی وفد سره د اسلام د قبلولو په غرض دی راغله او د نبی علی السلام سره حاضر شو او بیا خیبر ته رسیدل او اول ته بیا مسلمان شوی حضرت ابو هريره څنګه طبقات الکبرى د ابن سعد لیکلی او د اسلام د قبلولو نه پس تر مرګ پورې د نبی عليه الصلاه والسلام سره ها خپل ملګرتیا پر خوده نه وا پر ارو بداغه سره موجودو او بیا حضرت عمر رضی الله عنه د بحرین بیا عاملم جوړ کړو لوی سړی جوړ کړو او هغه الله ډېر لوی علمی فوقیت ور کړو په صحابه او کې ځکه هغه د پیغمبر ملګرتیا اختیار کړو پیغمبر نه جدا کړه ها انور صحابه به د دنیا کارم کا او د دین کارم کا او هغه سره د دنیا هغه د دین په کار کې مزدی وجه نه دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت د نور صحابه په نسبت ډیر زیات دي د طبقات الکبرى هم لیکلي دي او طبقات المفسرین د شیخ محمد طاهر رحم الله مکلی د حالاتو کې چې د دنا 15 زرا درې سوا سلور او یا احادیث مروی دي پدې کې درې سوا پنځه په بخاری او مسلم دواړو کې ذکر دي یو کم اتیا صرف په بخاری کې دي او دا درې نوي په مسلم کې بیا ځان لا ځان لا ذکر کړی دي نو دا ابو هريره ډېر وی شان والا دام صحابي دي دا بل حدیث هم بیانو ګوره یو سړي مبارک ته پوسو شو ا یقاتلو شو شجاعتن چې د پهلوانې په وجبان جنگ کوي خپل پهلوانی او خپل شجاعت خلکو تخکار کوي او جنگي ويقاتلو حميتن یو سره جنگ کوي د خپل قومیت په طرف باندې جنگي چې زما قوم دې قومیت دې د جنگي ما بل یو سړی یو قاتل ریان چاغه جنگي د ریا په توګه باندې ځان خلکو ته خي نو ايو ذالک فی سبیل الله دا سره ته پوس کې اې دا الله پیغمبره کم یو په دې درې والو کې دا الله په لار کې جنگيږي یو سړی د قومیت په جنگيږي یو سړی د شجاعت په وجه باندې جنگيږي دا فی سبیل الله نه دي دا خپل مقصدونه دي متفقون علیه اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم ہے چې جنگ کې ار یو کار کې د پاره کوا چې زمارب زمانہ رضا شي زمارب زمانہ خوشاله شي ابو موسی اشعری د دې حدیث راوی دی د لوګون دی مختصر حالات وګوره هدا خپل نوم عبد الله کونی ابو موسی د پلار نوم قیس دی او د یمن اوسیدونکو د خاندان په توګه د اشعار قبیله سره تعلق ساتو په دی وجہ د په اشعاری سره مشهور دی اشعار د قبیله ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ چې اسلام کله قبول کو نو خپل خاندان ته واپس راغی خپل قوم ته او د خپل قوم ډېر لوی سردارو د د په دعوت سره د د خاندان نه تقریبا 500 کسانو ایمان راوړو یو ځل باندې حضرت ابو موسی شری دا کسان ځان سره مدینه ته راوستیدل او په دا وخت جعفر هم راغلی رضی الله عنه په دا وخت کې نبی علی السلام د خیبر د فتح نه واپس شوی او نبی علی السلام خلکو ته چې کم مال غنیمت ورکاو د خیبر نه چې کم حاصل شوی پای کې ابو موسی شعری او دا غي ملګرو تم پکې سور کړه ها څنګه چې ها ها دا دنم ډیلوی او د تقریبا 250مه هجری کې بیمار شوی و او بیا هغه نه پس وفات شوی دی ها د الله خو علم ور کړو دا دنګ دا بل حدیث بیا بس کوم وان نبی بکرا کلا چې یوځې شو د مسلمانان بسیفی ما کلا چې د مسلمانان د یو بل د قتلولو د پاره توري په لاس کې راواخلي یوم تر راغسی او بلم تر راغسی یو بل ته مخامخ ولاړی او په دې دواړو کې یو او وجل شو قتل شو فالقاتل والمقتول فی النار نو وجنګه او وجل شوی دواړه با جهنم ته ځي متفقن علیه اتفاق کړي شي په دې حدیث د بخاری او د مسلم نفع بن حارث نومي نفع او کني ابو بکر او په طائف کې د بنو ثقيف قبيله اوسیدون کې ها او د دنم س احادیث نقلی او د وفات د امیر معاویه په دور خلافت کې شوی وو او دام خو او تقریبا د ټول مرویات یو سو دو دیش دي چې احادیث نقل دي دا بل حدیث وایو که بس